د شریعت غږ راډیو نننۍ خبري مجله له همدې شیبې پیل سوه د نن ورځې په خپرونه کې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د عالی قدر امیر المؤمنین د مبارکۍ پیغام هم لرو چې اورېدل یې مه هېروئ لومړی پام وکړئ د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بشک هغوی چې ایمان راوړی او هغوی چې يهوديان شوي او عیسویان او بيدینان هر څوک چې وي چا چې په الله او وروستۍ ورځ ایمان راوړ او نیک عمل یې وکړ نو هغوی لره یې پالونکي سره اجر شته له ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او پوښتنه یې وکړه چې کوم خلک غوره دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه مؤمن چې د الله جل جلاله په لاره کې په خپل ځان او مال سره جهاد کوي هغه وویل بیا څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه سړی چې د غرونو په یوه ناوه یا دره کې ځان ته اوسیږي او د خپل رب عبادت کوي او خلکو ته شر نه رسوي د دې حدیث روایت بخاري مينه فطري شوي دا له غلطه ګلونه دي مينه فطري شوي دا له غلطه ګلونه دي کله څوک نيولی شي دا د دګمريان نن د یکشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې اتمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست د میاشتې له نولسمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو په فاریاب او بلخ ولایتونو کې یو څلوېښت تنه پولیس او اربکیان له وسلو او مهماتو سره مجاهدینو ته تسلیم شول د هرات ولایت په پښتون زرغونه ولسوالۍ کې د دوه قمندانانو په شمول اوولس عسکر مړه او ژوبل یو ټانګ او یو رینجر یې ویجاړ شول د کندهار ولایت په خاکریز او نیش ولسوالیو کې دوې شوبلې ویجاړې پنځلس تنه مزدور عسکر ووژل شول په بغلان ولایت کې پراخې سیمې تصفیه د درو قومندانانو په ګډون اووه تنه اربکیان ووژل شول اوس هم بشپړ خبرونه د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ د ثور پر کلي وړمه ورځ یرغلګرو او مزدور عسکرو چاپه ووهله چاپه چې تر پنځه دېرش ساعتونو پورې وغځېده په مهال یې د مزدور دښمن یو ټانګ او یو رینجر موټر د خښ کړای شویو ماینونو په مټ ویجاړ او همداراز په پلي عسکرو چاودنه ترسره شوه د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې د ځانګړې قطعې د قومندان شیر احمد په شمول اته تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او د قومندان احمد شاه خان په شمول نه تنه زخمیان شول همداراز ګډ دښمن د خپلو وحشتونو په سلسله کې ګڼ کورونه سوځولي او د خلکو ګڼ شمیر پسونه یې وژلي دي د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ اړوند د کرم کاریز په سیمه کې د مزدور عسکرو په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو برید چې د غرمې تر دولسو بجو پورې دوام وکړ په مهال یې یوه شوبله ویجاړه او پکې سپاره څلور تنه مزدور اسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز پرون سهار نه بجې د خاکریز ولسوالۍ اړوند داروغ په سیمه کې د مزدور دښمن په موټریز کاروان چاودنې او وسلهوال بریدونه ترسره شول د بریدونو او چاودنو له امله یولس تنه مزدور اسکر قتل او یوه شوبله یې ویجاړه شوه د یاد ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د شلغمي مانده په سیمه کې پرون مازیګر پنځه نیمې بجې د مزدور قومندان حمید آغا چې په سیمه کې د څلورو پوستو مشري ورله غاړې وه پر رینجر موټر د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله موټر ویجاړ او پکې نوموړی قومندان له یو تن ساتونکي سره ځای پر ځای قتل او یو بل ساتونکی ژوبل شو. همداراز د یاد ولایت د ژړۍ ولسوالۍ اړوند د شپږم کمپ په سیمه کې بیګا ماخستن د یوه مزدور قومندان ګران د پنجوایي ولسوالۍ د سپید روان سیمې اوسیدونکی د نادرشاه د کورنۍ غړی په پیلډر موټر کې د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله موټر ویجاړ او پکې نوموړی قومندان ځای پر ځای ووژل شو. همداراز په نورو کومکي عسکرو چې د پیښې ځای ته را روان وو یو بل خښ کړای شوی ماین وچاودید چې دښمن ته پکې مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی. د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د مزدور دښمن په قرارګاو او پوستو پراخ وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې دوې قرارګاوې او دولس پوستې او د ولسوالۍ د مرکز شاوخوا ټولې پوستې په ټولیزه توګه فتح شوې او دښمن د درنو تلفاتو په لیدلو سره په تېښته تللی دی. دا په داسې حال کې چې بېګا شپه هم په یاده ولسوالۍ کې دوې پوستې فتحه شوې، نهه تنه یې قتل، پنځه تنه ژوبل شوي، دوه ټانګونه او ګڼ شمېر مهمات یې ولجه شوي وو. د یاد ولایت د ګرځېوان ولسوالۍ اړوند د یوخان په سیمه کې پرون سهار د اسلامي امارت د جلب او جذب کمیسیون د سیمه ییزو مسؤلینو په هلو ځلو قومندان اکرم د حاجي مله زوی له شپاړسو ملګرو سره د حقایقو په درک کولو د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول نوموړو له ځان سره یو پیکا ماشیندار یو راکټ او اتلس میله کلاشینکوپونه او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات مجاهدینو ته را رسولي همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د درزنګ په سیمه کې شپږ تن اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول چې له ځان سره یې شپږ کلشینکوپونه هم مجاهدینو ته را رسولي. بلخوا د المار ولسوالۍ اړوند د تیجم په سیمه کې بیګا شپه یوه بجه د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره کړ. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، پوره دوه ساعتونه یې دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته او یاده سیمه په بشپړه توګه فتحه او مزدور دښمن د تلفاتو په لیدلو سره وتښتید. څلور تن اربکیان له یو رینجر موټر او خپلو ټولو تجهیزاتو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د بلخ ولایت د شورتپې ولسوالۍ کې په تېره یوه اونۍ کې نه تنه پولیس له خپلو دندو لاس په سر شوي او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شوي دي خبر وايي یاد پولیس د حقایقو په درک کولو او د جلب و جذب مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له لیکو نه رابېله او مجاهدینو ته تسلیم شول. همداراز د یاد ولایت چاربولک ولسوالۍ کې یو پولیس او څلور تنه اربکیان د حقایقو په درک کولو او د دعوت او ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له صف څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول د بغلان ولایت پلخمري ولسوالۍ ډنډیغوري اړوند سرخ کوتل سیمه کې په شریر اربکیانو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په پایله کې د دښمن درې تنو وحشي او ظالمو قمندانانو قمبرشش رجب او باقر په ګډون اووه تنه اربکیان ووژل شول دغه راز شپږ میله ډول ډول وسلې او ګڼ شمېر مهمات یې د مجاهدینو لاس ته ورغلل یاد قومندانان ډیر وحشان وو چې ولس یې له ظلمونو څخه تر پوزې رسېدلی و چې په وژل کېدو سره یې د سیمې مظلوم ولس د آرام ساه واخیسته. د نوموړې ولسوالۍ په چشمشیر سیمه کې په مزدور عسکرو تېره شپه د مجاهدینو له لوري برید وشو چې په مهال یې دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمیر په اړه تر دې دمه معلومات نه دي ترلاسه شوي بلخوا پرون غرمه یولس بجې د یاد ولایت تل او برفک ولسوالۍ اړوند د ستمه سیمه کې د مزدور دښمن په خلاف د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ عملیات پیل کړل د معلومات له مخې د عملیاتو په جریان کې په نوموړې سیمه کې چې خورا ستراتیژیک موقعیت لري اووه غټ کلي د دښمن له شتون څخه پاک او د مجاهدینو په کنټرول کې شول دغه راز د ولسوالۍ مرکز ته غځېدلې لاره لا هم د مجاهدینو په واک کې شوه چې اوس مهال دښمن نشي کولای له دې لارې تګ راتګ وکړي د یادې سیمې په نیولو او د نوموړې لارې په بندولو سره د تلاو برپک ولسوالۍ د محاصرې کړۍ ډیره تنګه شوه چې دښمن یې له سختې وارخطایۍ سره مخ کړی دی د هلمند ولایت د نادعلي او مارجې ولسوالیو ترمنځ د عبادالله قل په سیمه کې پرون مازیګر د مزدورو سرحدي عسکرو په رینجر موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره نهه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د هزارګانو د پارچاوي په سیمه کې بیګا شپه نهه نیمې بجې په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول او د پوستي ټاورونه یې تخریب شول. په جګړه کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د راپورونو له مخې تېره شپه د کندوز ولایت قلعهزال ولسوالۍ اړوند آمو سیند په غاړه د مزدورو پولیسو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د خبر په اساس د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه. دغه راز درې تنه پولیس ووژل شول او څلور تنه نور مرګوني ټپیان شول. په نښته کې دوه تنه مجاهدین هم سربیرن ژوبل شول. بلخوا د یاد ولایت له چاردرې ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې د سرکي بالا، وردګانو، عربانو، ګلباغ او قرېخانې سیمو څخه د دښمن هغه قوا چې دوې ورځې وړاندې یادو سیمو ته د عملیاتو په هدف راغلې وه په ډېر وارخطا حالت کې وتښتېده خبر وايي له مجاهدینو سره د نښتو په مهال د یادې قوې لس تنه عسکر یې مړه او ټپیان شول همداراز په خبر کې ویل شوي چې وحشي دښمن د عملیاتو په مهال یوازې ملکي خلک وځورول په وحشانه ړندو بمباریو او د درنو وسلو د ویشتلو په مهال د خلکو کورونه او پسلونه ویجاړ کړل، درې تنه کلیوال یې ژوبل کړل، د خلکو دکانونه یې چور کړل او د خلکو دیارلس ارادې شخصي موټرسایکلونه یې ترې یوړل. د نښتو په ټول جریان کې دوه تنه مجاهدین د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل او درې تنه نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې تېره شپه د پکتیا ولایت وازې خوا ولسوالۍ اړوند مهمن کلا سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلوماتو په اساس د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه شوه دغه راز څلور تنه پولیس ووژل شول او درې تنه نور ټپیان شول په پوسته کې له دښمن څخه یوه دهشکه دوه میله پیکا ماشیندار څلور میله کلاشینکوپونه یوه قبضه راکټ، دوې غټې مخابرې، یوه کوچنۍ مخابره او یو شمېر نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د خواجه بابا د مانده په سیمه کې پرون غرمه یوه بجه د مزدور دښمن په پلې ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول. وروستی خبر دا چې د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د سرمرغاب په سیمه کې بېګا ماخوستن نه بجې یرغلګرو د خپلو ګوډاګیانو په ملتیا د چورلکو په مټ چاپه ووهله. چاپه چې د شپې تر درو بجو پورې دوام وکړ، په مهال یې ګډ دښمن یو تن کلیوال شهید کړی، یو یې زخمي کړی او شپږ تنه نور یې له ځانه سره وړي دي. همداراز دښمن د خپلو وحشتونو په سلسله کې یو کور په بمونو الوزولی او ګڼ شمېر څاروي یې په ډزو ویشتلي دي او وژلي یې دي. د اردو، پولیسو او کمانډو په لیکو کې شامله هېوادواله! که غواړې چې تر ټولو افضله غذا وکړې، که غواړې چې په دنیا او آخرت کې بریالی او ستر مقام ترلاسه کړې، که غواړې چې نوم دې د اسلام او وطن په تاریخ کې د قهرمان په عنوان ثبت شي، او که غواړي چې د خپل ولس او کورنۍ په زړه کې د ویاړمن غازي په حیث ځای پیدا کړي نو په خپل لاس کې ټوپک ته پر غاصبو امریکایي عسکرو مشاورینو یا روزونکو ورواړوه د خپل ټوپک مرمۍ د دې سرسخت کافرانو په سینو کې سړې کړه او دغه ظالم جابران د دوزخ کندې ته ولېږه په دې یقین ولره چې په دې کارنامه سره جنت ګټلی سي ځکه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 د دښمن وحشت او بربریت ته په پام مجاهدینو تصمیم ونیو چې د ښار مرکزي برخه تخلیه کړي تر څو ولس ته د دښمن په وحشیانه حملو کې نور زیان ونه رسېږي. دښمن اوس د غزني ښار په اطرافو کې خپل وحشت ته دوام ورکړی. ګڼ شمېر بې دفاع ملکي وګړي یې شهیدان او ټپیان کړي او کورونه یې ویجاړ کړي دي. مجاهدین په غزني کې خپلو اهدافو ته ورسېدل. د بېلګې په توګه دښمن او نړۍ ته یې ثابته کړه چې دومره پوځي او بشري ځواک لري چې په څو ساعتونو کې د غزني غوندې لوی ښار ونیسي. د دښمن د پوره زور او وحشت سره سره پنځه ورځې ولکه پرې ټینګه کړي په درځنونو مختلف وسایط بې حسابه وسلې او مهمات خوندي ځایونو ته انتقال کړي او یرغلګر او اجیر دښمن ته یوه نړۍ نظامي سیاسي او رواني شرمندګي ورواړوي مجاهدینو د غزنی د فتح په تعقیب په دایکندي، میدان وردګ، زابل، پکتیکا، فاریاب، بادغیس او نورو ولایتونو کې هم ډېرې سوبې ترلاسه کړې.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 تېره ورځ د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالۍ اړوند د دعابې په سیمه کې د دښمن الوتکو د ملکي خلکو پر کورونو بمبار وکړ چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه شهیدان او پنځه تنه زخمیان شول همداراز د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په شیوان سیمه کې دښمن د چاپې په مهال د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس تنه کلیوال شهیدان او ګڼ شمیر نور زخمیان کړل همدارنګه اشغالګرو او اجیرو عسکرو د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمینداور پر بازار چاپه ووهله د خلکو دکانونه او کورونه یې ویجاړ کړل چې له امله یې ولس ته خورا ډیر مالي زیان ورسید.